مصنف استاغوجي دا غزا شروع کړي بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله على توفيقه ونسأل هداية طريقه المصنف خپل عبارت چې دي طالبان هغه دا غوړي خو تا په مابین کې د دې قالص تر محمد الله پوری دا شاګردان دغه عبارت چې دی هغه ملحق کړی دی سری د دې مصنف په څه صفات ذکر کړی دی په دې عبارت دی په پوسره نو چې دغه عبارت د شاګرد شي د شاګردانو شي د مصنف نه وي بارن و سوال نسی کولای چې د بسم الله او د هم په مابین کې ولې فصل په داسې امر راوړي چې مثل خو نه دغه اول دوار بسم الله ذکر کی بیا ورسته هم ذکر کی د هم او د بسم الله په مابین کې نو فصل نه راوړي طالبان دا سوال خو نو بار د پدې او دا سوال هم د پدې طالبانو چې دا خالص هغه د غایب ولې وایي قال ویل نو که مصنف په خپل دا عبارت د دوی نو قال ویلی وای قال خو د غایب څخه ده نو په اقولو بای چې وای چې زوایم دا د غایب ته چې دی خو نو بیا ځای نشته چې هغه د صيغه د غایب ویلې ده او هغه ام ماضي صيغه ده خو یې ویلې دي په پوسو ومدغه سوال خو نو باره بیا نه او کچيري بل فرض طالبان دا غي دا غي عبارت په خپل د دې مصنف ته نه دی نو یقیني ده چې نه دی وام فرض یې کړه د مصنف نو به دې شبارو وایي چې دا د قاله صيغه استعمال کړي ده چې ده غایب او د مالی صيغه ده په دې کې طالبانو التفات کړی دی دا د قاله کې التفات کړی دی طالبا التفات د سیجنې یو التفات د جمهور پر مذهب باندې دی یو التفات د سکاکی پر مذهب باندې دی د سکاکي پر مذهب طالبانو التفات وجې ته ویل کېږي که چیرې دا چې وو چې مقام د متکلمې صیغې وو تا غایبه یا مخاطبه ذکر یا مقام د غایبې صیغې وو هغه ولاس وجې د مخاطب او د متکلم صیغه ذکر یا مقام د متکلمې صیغې او پر ځای یې د مخاطب یا د غایب صیغه ذکر اثبات ودا غوښتل نو دلته خو ام مقام مقام د دې چې د متکلم صيغه ذکر لیکن چې د ماضي صيغه ذکر کړي ده نو یې التفات کړي دي د هغه متکلم څخه وغیبت او که د جمهور پر مسلک باندې اتفاق واړي هغه خو بیا بیا ته ویل کی چې یو ار موږ ول متکلم چې هغه ذکر سوی ده مقام ته خبره نه ده بیا چې غایب ذکر کړیا چې مخاطب ذکر کړو اتفاق تم چې تکلم سره غیبت او اوقاف بیا یې وارمن الغائب صيغه ذکر شوې ده بیا دې ورسته موږ ول هغه متکلمه یا مخاطبه ذکر کړل نو مبارک صفات د غائب سره خطاب او تکلم کوي یا اوله مخاطبه ذکر شوې ده ورسته دې موږ ول هغه غائب او یا متکلمه ذکر کړو دغه التفات جمهور په مصلحت باندې وایي و د سکاکی پر مذهب خو التفاق دی جوړ ولی په بسم الله کې مخ کې هغه مغول هغه د متکلم صيغه وي بسم الله الرحمن الرحیم خو تعلق تر چا تر لو دی مطالعه کې متکلم صيغه و ابتدئو ز شروع کوم بسم الله الرحمن الرحیم مخکې متکلم صيغه را لي وغایي تويقات شي کوي که په اتفاق په طالبانو کنه او چې د جمهور پر مسلک باندې اخلي بیا پر یو تقدیر باندې التفات جوړ دی پر بل تقدیر نه دی جوړ پر کم تقدیر باندې جوړ طالبانو په دې بسم الله کې اختلاف دی چې دا ول د کتاب ګرځه او کنه دا په دې دوره کې نور ځای نم د تراش په نور کتابو په بسم الله کې اختلاف دی چې ول د کتاب ګرځه او کنه بعض علما د چوي وای دغه بسم الله د کتاب جز ده دلیل د ذکر کوي دلیل د شوای طالبان وای کم دلائل چې د هم دراولو د پاره ویل کیږي هغه دلائل د بسم الله دراولو د پاره امر کیږي لیکن صحیح خبره طالبانو دا ده چې بسم الله چې د هغه د کتاب جز نه ده هر ځای چې ذکر کیږي بسم الله د کتاب جز نه د دې د فار متعاقب دلائل لیکن هم چې دی هر سړی د خپل ځان څخه د هم د پاره سیدی کوي یو ان رحمت الله علی توفیقه اول وی الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفه المعقولات تخيل اول وی الحمد لله الذي جعل من فكر الانسان مظهر المعلومات ابل وای وای سبحانه ابل وای عليك التكلان بل څوک وای وبيك الاعتصام بل څوک وای ان ابها درر تلزمو ببنان البيان دا نو ستاسو له څه څه سره کوو دا یو مې جلا جلا هم د کوه طالبان د ګور یو هم دی یا طالبانو د کېدلای شي چې دا کتاب په کوم لغت باندې وي هم په هغه لغت وي عربي باندې کتاب عربي هم ویل شي د پښتو کتاب د پښتو هم ویل شي په فارسي باندې کتاب او فارسي هم پکښ ویل شي لیکن د کېدلای شي چې کتاب پښتو وي چې نه پښتو وي نه عربي افغان نو معلومه دا ده چې ای بسم الله ته د کتاب جز نه سم د کتاب جز دی دویم دلیل دا دریم دلیل دا دی طالبانو د دې بسم الله تشبیه دا د اعوذ بالله سره دوی وایي وایي تعوذ فقرأ سمي فقرأ تاسو چې بسم الله لیکلي لاندې د شیو عارض خط لیکلي د هم او د نور کتاب په مابین کې دغه خط عارض څه لیدلې یا دا اشاره و دې ته چې دغه بسم الله د کتاب جلال او پاتې سو هغه هم چې دی هغه څه شي هغه په دې کتاب کې داخل دی دغه مابین کې وایي دا خط عارض دی پنځمه وجه طالبانو د دې د کار څه خوندوره وجه دا ده هر ځای چې هم ویل سوي وي اسم ظاهر ذکر کړی په دې هم دا هم په اسم ظاهر ویل سوي الحمدلله الذي نور نه او الحمدلله الحمدلله الحمدلله الذي جعل منطق الانسان مزرر معلومات ني غالب دغه چې پیر شوی چې موږ ول دغه هم اسم ظالم دي او دا خبره څه معلومه ده طالبان یو شی چې واه ذکر دوه خلاص سره زمير ورته راځي کی چې په اسم ظاهر ذکر کی ضمیر به ورته راجع کړي نو که بسم الله جز د کتابه څه دی په هر کتاب چې هم ویل کېدلی باید ضمیر ورته راجع کړي په بسم الله هغه لفظ ته د الله ضمیر راجع کېدلی دا د الله لفظ سره اتل ولې ذکر کېږي او که ته دا راته وایه چې دا کېدلی شي چې کله سره یوازې د هغه اسم ظاهر پر ځای د ضمیر وکړي وام خو د معتمد علما او سره یو عالم یو ځای په هم کې ذکر کړی د په واسطه د ځای په ځای باندې دا څه ذکر کړی یا یعنی دا خبره هم نه دی چې ذکر کړی چې د ثواب د اسم ظاهر پر ځای باندې چاته د ذمه اوس کتابه خبره چا ذکر کړې نه به هم ویل چې دا بسم الله د کتاب جز ده په کار دا و چې زمير ورته راځي شوی خو زمير نه دی ورته راځي شوی نو یوازې د اسم ظاهر پر ځای باندې د زمير کړې خو دا خبره هم چانه ده نو څه دلیل دا دی چې دا کتاب جز ده بسم الله جز کتاب څخه نه ده چې غالبا دا هم په اسم ظاهر ذکر کیږي او هیڅوک هم په دا قول نه کوي چې دلته واده د اسم ظاهر پر ځای باندې چاپ کړی دی نو چې بسم الله جز د کتاب څخه نشي بیا نو په قالب کې هغه التفات پر مذهب د جمهور علماو نه دی او که جز د کتاب څخه چې بارخ نو علته متکلمه صيغه ذکر شوی ده دلته به نو غائبه چې نو استفاد ته هغه تکلمه ته غیبه شي د سکاکی پر مذهب پر مسلک کې جوړ خیر قال ولي دي الشيخ الشيخ وي دا شیخ به دې قاله د فار طالبانو فاعل دي قال الشيخ وي د شیخ ته طالبانو مراد څوک شي طالبانو یو د شیخ لغوي معنا ده یو د شیخ اصطلاحي معنا ده یو دا شیخ لفظ په دې کتابو کې ذکر چې دا غسه خمرات شو دی په پوسره شیخ خو په لغت کې ویل کیږي لکه اشګر به بیا راته ووایي هغه پیر او خواجه ته یعنې بزرګ پیر او خواجه ته یي یعنې بزرګ سړي ته شیخ ویل کیږي له غیرې معنا یې دا ده لیکن دا نو دغه لغوي معنا وي چې دې دا نور بدلیږي هم اعتبار دا هغه د اوقاف او د عصر او زمانه د زیګ هم شیخ طالبان هغه چا ته هم پر هغه چا اطلاق ته ویل چې زر دی د شیخ پر هغه چا باندې هم اطلاق ته ویل چې دی دا مسلمان شوی شي هغه ځوان چې مسلمان دی کوم څه شي خان دی دی په پوسه د ازمر په زمانه کې د شیخ هغه دی چې محدث عالم دا غي دی کنه دا محدث عالم یا هغه ته شیخ صاحب نه وایي نو په زمانه کې دا شیخ په دار وایي خیر په لغت کې شیخ دا ته وایي چې هغه ډیر فاجعه او په اصطلاح کې نو طالبانو شیخ بارنو فرق دی دا شیخ نو په اصطلاح طالبانو بارنو فرقونه لري د اهل علم والاو لکه اشګر چې لیکلي نو شیخ په اصطلاح کې د اهل علم والا فاشه چې بیا راکوي من سن پر خمسه کتب في علم من العلم څنګه کتابونه طالبانو په علم کې د علوم جوړ کړی او دا غفر د اهل علم په مسلک باندې شي کوي دی به پوه سره په نیت د اهل سنت والجماعت دا شیخ هغه څوک ته هغه چا ته وایي یحیي السنة النبویه ویمیت البدعه چې بدعت وجني په سنت عمل کوي طالبان اهل سنت والجماعت په مسلک شیخ ودغه ته وایي دی خوند کوي د اهل سنت والجماعت په مسلک لکه دا تبلیغیان چې شیخان دا تبلیغیان نه دي طالبان دا ژوندی کول د سنت او وژل د بدعت د دې معنا ده عمل په سنت او ترک د بدعت بدعت کې پریو سوې مړ په سنت کې عمل وکړي ژوندی چې هر چا په سنت عمل کاوه د پښې چار چا بدعات مر الفریش یو دا شي دا اهل سنت او جماعت کوم وې نور دغه دې مر وې نور هغه شیخ نو بنیز د اهل سنت بیا دا چاته وي بنیز د تصوف او اشګر جارا توای هغه مې یو هی الزام وهی رمیم کنایه یې نور کړې ده طالبان چې ژوندي کړي هغه اډوکي چې هغه وراسته سوي وي دغه شی پرې ده په څوک کې مستقیم خیر هغه خو بیا شګر راته وایي چې د هغه څه مطلب د هغوی طالبان شیخ د اهل تصوف په مسلک هغه چا ته ویل کېږي هغه پیر دی چاره خپل اذکار شروع کی بارک کده یې ثاني ذکر کی کین کی هغه له طائفي شروع یې ذکر کی هغه پاتې د کنداري صاحب په دې څه په نهو کې د سلیکلي دي چې هغه هغه قلبیه او روحیه او نفسیه او خفیه او اخبار دغه څلور د کیتی دغه څلور د کیتی کې ژوند کول چې د شی په سره انسان د دې پیدایش چې د شروع کیږي موږ ولس مرتبه پر انسان راځي د سینې ته چې ورسېږي بارونه د سین په اعتبار باندې شي طالبانو هغه لس مرتبه کوم دي چې لسمې ته ورسېږي بار د سین په اعتبار د عمر په اعتبار باندې شي هغه لس مرتبه دا دي اول دواره انسان نصفه بیا علقت بیا د شاپ تر مرتبی چې ورلوړ شي بارک کوه لور ته وایي د کوه تر مرتبی چې ورلوړ شو لسمه مرتبه را بارک دا د انسان جوړ سره چې طالبان د پلار د ملا څخه چې نطفه د رحم ته د مور ورسېده تلويش في رحم فرحم في العرش متفقرة بیا څلویر شپې غوښه د هغې پرسه یې کړې هم چې دا څلویر شپې یې پرس ولې هغه اعضا ورکول شي یعنی درې څلویر شپې څلور میاشتې د څلور میاشتې روح نه یې کول یې دغې په حامل څلور میاشتې پرس ولې اعضا برابر شي روح ورکول اباره نو جنین نوم چې اوله خو نطفه وه بیا علقه و بیا مزغه سو په قرآن کې هم دا الفاظ راغلي بهر نو بیا جنین ورته وایي چې پیدا سره غوږی ورته وایي غوږی خدا دې ستې وي د دې تفریح سو د سودی مرتبه ده چې ځواني ته نږدې چې د مراهق مرتبه ده چې بالغ سو بار شاک د کور پر مرتبه چې ورور شو بار بخشي نو ما د خپل لسمه مرتبه د پیش شماري نطفه علقه مزغه جنین رغدی سبی مراهب شاف کوهل شي لسمه مرتبه څو کله چې د سیمې مرتبه ته ورسېږي بار پر د باندې ورو شي د سیمې په اعتبار په نحو کې ذکر شي هغه شیخ عبد القاهری جرجانی دی مراد په عقاید کې ذکر شي او په اخلاق اخلاق څخه طالبانو دا تصوف کتابونه مراد اخلاق پیږي دا تصوف کتابو ته اخلاق وایي په دې کې ذکر شي دا څخه بیا ابو منصور ماتوریدی مراد امام په لغت کې څه ته ویل کېږي او په اصطلاح کې طالبان و څه ته ویل کېږي او دا امام مفرد دی که جمع ده دا څه شي دا امام ده طالبانو امام چې دی په لغت کې مقتدا او پیشوا ته ویل کېږي الشجره ترجمه را تکرر بیا الشوای امام په اصطلاح کې من تقدم القوم لإقامة الأمور الدينية والدنيوية امام دغه چاته وي اوس موږ د زمانې قائمه په دې نظر وکړي هغه دغه امامان امام هغه د استقو مخکسو امور دینی او امور دنیوي د دې دوارو مګر چې شي کوي امام لفظ نه دی مفرد هم دی جمع هم عاشق چې دا ام مفرد دی ام جمع ده نو امام چې جمع چې جمع کوم څه پیژندلې دي په نهوي یو جمع تکثیر ده یو جمع سالمه جمع سالم طالبانو دغه ته ویل کیږي په مذکر کې به په وو په نن او په یو په نن جمع کوي لکه مسلمین یا مسلمون نه او منول په مؤنث کې به په الف او په کې جمع کېږي لکه مسلمات جمع سالم خو نه دغه توي شي جمع تکثیر خو نو بیا ودی توای طالبانو چې هغه بنا د واحد په شماق مغایر جمع تکثیر خو دغه توي شي چې هغه د واحد بنا به سالمه فاقی پکشي یا عاشقت چې موږ ورته ګورو نو به موږ جواب د کې وکړو چې دا جمع ده جمع کېدلی شي امام خو جمع تکثیره ده نو چې تاسو بنا د واحد نه ماته څه وم دا بنا د واحد چې ما کېږي دا دوه ډول وي یو تقدیري وي یو لفظي وي دلته هغه بنا د واحد چې په دې کې ماته څه وي د تقدیرا د لفظا کنه تقدیرا څنګه ده کچیر طالبانو دغه امام چې دغه مول الامام مفرد چې طالبان بیا بیا داته همزه کسره د شوی لکه کسره پر دې کې د کتاب پر جمع ده مفرد یعنی هم جمع کېدل چې هم مفرد کېدل لکه ان تبل زي چې طالبانو په قبل لفظ کې دا خبره کوي ودا جمع تکثیر تقدیرا جمع یې بولي پر وزن یې د اسدن بولي اسد په جمع د اسد ده چې مفرد یې بولي پر وزن یې د کلکن بولي هغه زما د دغه د مرور کلکن د چې بولي لکه د اسدن ده یا لکه د کلکن ده دا تقدیر تغیر پکې راولي نو دا چې موږ وایو نو چې چې جامه تفسیر دي چې خو هغه تفسیر تغیر پکې راغلي لجنه او کته شي چې مفرد وي او کته ول مذهب اخی بارنو امام یوازې مفرد دی جمع ائمه دی امام یوازې مفرد دی جمع ائمه دی اخر کدل صدغه رقم چې موږ ول هغه مشهور چې ام جمع ده او ام مفرد دی بارګه تعین څنګه کوم چې په کوم ځای کې دی جمع ده په کوم ځای کې دی مفرد چیرې د همزه کسره د شتل کده رجال لري چیرې د همزه کسره ده چې ده لکه د کتاب د کاف ده نو بیا د موصف په اعتبار باندې څه شي کوم د دوی په غیب کې موصف مفرد و امام مفرد دی کې موصف جمع و امام جمع دی اوس خو دلته موصف د امام څوک دی طالبان شیخ شیخ مفرد دی که جمع مفرد دی نو امام هم مفرد نو د امام لغوي او اصطلاحي معنا مو واورېدل او پیژندل او دا مو پیژندل چې جمع او مفرد دواړه کېدلی او اطلاقات د امام هغه خو ابي اشجر را ذکر کوي چې امام لکه هغه شیخ دا هغه شفیع په مختلفو کتابو کې مختلف علما چې مطلق مطلق ذکر شي نه خپل دي دلته خو مطلق نه دی ذکر شوی دلته خو تر سره داغه امام سره ام داغه مفضل بن عمر مراد طالبان دا خلاص دا اول صفت د شی دویم صفت ذکر کړي دا شی العلامه کوم چې هغه علامه دی طالبه لاندې نقطه وای دا صفت ثانیه دی د شی صفات لکه امام صفت اولا او د شی صفات علامه هم طالبان اصطلاحي معنا هم لري او لغوي معنا هم طالبان لري لغوي معنا په خپل نقطې درته کړې ده دا بسیار دانا ته وایي علامه په لغت کې دا بسیار دانا دا ډېر عالم ډېر پوه په اصطلاح کې طالبان هغه عالم ته ویل کېږي په علوم متعدده وباندې په ډېرو علومو چې عالم یې ودغه ته چې شمېل کېږي طالبان دې ته موږ وایو موږ هغه علامه ویل کېږي یو یوه خبره خو دا او بعضو بیا دوی چې ویلي چې علامه هغه دی چې پنځه کتابونه یې جوړ کړي دا علامه دریم قول اشګر دا ذکر کی تشریح کړی کتاب په ارفن په ار علم کې کتاب جوړ کړی دا علامه او ما جوای جامع المعقول والمنقول معقولات باندې هم علم لري پر منقولات باندې هم علم لري ودا غته تشریح کیږي یو دې ته علامه وي بعض علامه هغه دي چې دا علم یې د قوانینو څخه د علوم خارج دی دا د علم د علم د قوانینو څخه خارج نه دی خیر هغه په شګر ملول هغه او ترجمه د علامه راته وکړي اوس په اعراب په اعتبار باندې ده د علامه څنګه ملول اعراب یې څنګه بیان کوم مرفوع دی منصوب دی مجرور دی سره کم نو کتی خراتول چې مرفوع دی ولی خو د شیخ صفت د شیخ صفت نو شیخ فاعل د قالب علامه هغه د فارس صفت نو به اعتراض دا پروف د دې لپاره طالبانو درې جواب یو جواب د شو کو چې دا کې د تاریخ لپاره نه ده دا د لپاره د نقل ده د وصیت سره وصیت انا ما په خوا واسکو وز د مخصوص چا د لپاره اسم ګرځیدلې دا کې دا دغه د لپاره چې وخت مو یې اسم ترانه مبارک تاریخ لپاره څور یا نو دې شي لپاره چې پکې او یا به څه شو وایو چې دغه چې د پاره د فرق د پمامه کې د خالق او د مخلوق کچې پکشي کې و پاره پر مخلوق اطلاق کیږي کچې نه و پکشي یا پر چا باندې موږ اطلاق کیږي مور ویل نور پر هغه نو خالق باندې تعلم الله تعلم ویل کیږي علامه نو ویل کیږي او یا به داسې ووایو چې دا چې د طالبانو په دغه علامه کې دا د مبالغې د پاره وي د تاریخ د پاره نه د مبالغې د پاره د طالبان لیکن مبالغه کتی دا را سوال چې د مبالغې د صيغې اطلاق نو پر الله باید څه کېدل دا علامه اطلاق ولې پر پروردګار جل جلاله نه شي موږ به جواب بشو طالبان چې دغه د علامه لفظ اطلاق کچيري پر الله باندې وشي عبارت توهم د تانیث کې شي نو الله کوم منزه د تانیث څخه دی نو د توهم د تانیث ام منزه دی تاجرا او کته چې دا را توایل پروردگار که مؤنث نه دی نو مذکر کوم نه دی نو په مذکر لفظ تعبیر جنې او کدا بشي ته په مؤنث لفظ یا نو په مذکر ولو ک الله نه مذکر دی نه مؤنث وم دا اطلاق د صيغه د مذکر په بنو اولاد تر دې چې دغه مؤنث ته وکړو نو چې د مرو د مبالغه د پاره چې پر الله اطلاق هیڅ کېدلې ته هم د تعریف کېږي نو چې په چت مرو د اوغه شي سفاره عادي شي بل صدی وایي وای دا شیخ د علماء متأخرین افضل دی علما دوه ډول دي بعض متأخرین دي بعض متقدمین یو قول خود شراغلی چې متأخرین علما چې متقدمین علما چې به هغه پر ارسطو باندې ختم شي ویل او پات سو هغه متأخرین علما چې دي هغه پر شیخ ابو علي ابن سینا باندې خطر کړی په دې خاطر بیا موږ ول متأخرین علما نو کوي چې دا غوږه باندې خطر راغلی کدا چې څنګه شګر خو دا نه کېد دا غوږه شاده نه وای هم کدا غوږه بار نو سوال دا ولې دي افضلو په اسم تفسیر دي طالبانو د اسم تفسیر استعمال په معلوم دي فنا او کبرې ډول کړل کله مستعمل په مين وي کله مستعمل په اضافي وي کله مستعمل په الف لام باندې دا درې قسمه استعمال زید افضل من عمر یا زید افضل القوم اضافه له وقوته یا زید الافضل ني استعمال دي چې تفصیل خو دې دا غدرې ډول طالبان یا به په اغمین یا به په اضافي او یا به په مرول الف لام باندې خیر هغه په الف لام چې استعمال کوي هغه تمشور دا په مینو په اضافي چې فديك هم فضل أموالهم فضل عليه أموال خيرا مفضل علیه به مفضل د مين وي یا به هغه مضاف الیه او مفضل به د اسم تفضیل هغه فاعل وي اصل شو هی به پوسره او فتغه دو چې بیا چې موږ دغه الکلام باندې استعمال راشي دغه په من باندې یا په اضافه باندې په دې کې بیا هغه چې مستعمل شوی په من باندې وي او په اضافه باندې وي هغه دا غواړي چې دا مفضل به دا هغه مفضل نه کې داخل نو دا شی چې توا افضل د علماء و دي نو خدای په علماء متأخرینو کې داخل نو کله دې علماء متأخرینو سره فاخر فروغ دې په شیخ باندې ختم شونه دي خو تاخر بار چی وو خدای د متأخرینو علماء سره دي او توا واغی افضل د علماء متأخرینو نو په دې جواب یې ورک چې دا غیر متأخرین نه پس خو د علما شپږ پی طالبان افضل د علما او دي تاسو علما چې متأخرین متأخرین د علما شپږ صفات د موصوف د فار قید وي قید خارج قید خارج نو دی خو به هغه